پښتنه کو خلق مسلې مسلې پښتنه کو نن سبا سنه سره شعور شته په خلق کې شه ودا ته سه اخري کې توب ده کنه عبادت دې پر اخري کې توب ده دغه دی وجنه په سوچ سره په غور سره کنه د مسلې دماغ ته چويسته په دې شروع یې کنه چې زکوت فرض ده فاصیل باندې په دې تفریح کله اې دې مخترزان هي بیان کو چې په مکتب باندې زکوت نشته وليس المکاتب زکاتن په مکتبه نشته په نره قسم مریونه باندې مدبره نشته په ملودان ځان نشته خو یې سره سور نه پیدا کېږي کله که چې سره شته شي هم مکتب سره دمره پیسې خو وي مکتب د مولا د لوس نه آزود شي خپل ګرځي چارې لیارې مولا نه په باندې کو خل زکوتی نه ور کوي پیسې ور کوي که نه مشقتی نه کو مزیرې به کو دای بیا غپیر پرې کوي ای په لوښې دمره پیسې خو وي که نه پابو نه دا سه سول په هم ته هم په دې کې دلا شي چې د سره پیسې شتا کول په تیر شو په د زکوت په چې وسوي کني وستا چې نه په د زکوت نشتا لانه ليس بمالک من كل وجه په دوی ځای وته یو خدا چې دا اصل نه ده کنه دا مریای دا وریک و ملک سره منافی دي کنه او بل دا چې دا ملک تام نه ده په دې سره وته چې د ملک پیران د ملک تام نه مې کړې وکړه چې یدنا د ملک وي وکړه رکبتنا د ملک عاقل بلغ په دې سره لیونای وتلو په بلغ سره کنه نه بلغ انکای وتو په مسلمان سره کافر وتلو سلویر کې دینه دا شو اذا ملکان نصاب چې د نصاب ملک وي نصابینه بیان خپل روان دی ته به انتظار وکي کنه چې نصاب چاته ویل شي اثره در سمره نصاب دا چې دمر صحیح کنه ملک شي په دغه کوت ووشتلو په سپینه زره د غوی مشوزیم یې د یشو نه کنه هغه بیان روان ده اذا ملکا نصابا اوا چې د نصاب ملک وي په ملک تام سره یې سیدا مسله وکړه بل دا مسله په شوکه چې پسړي باندې قرضا وه د مر قرضا په شې چې د ټول مول یې په شتل لو کنه کول په تیر شو خو په دې باندې قرضا د ټول مول کې لوند لوند کوي دا غسړه په دې باندې زکوت نشته ځکه چې دا کنه مشهور ده په حاجت اصلي باندې دغه سره یو کوي ده او چې ملک د نصاب داسې نصاب چې آب فارغه وي د حاجت اصلي نه هغه نصاب به فارغه وي د حاجت اصلي نه که نه آب بنیادي اټول شي مشغول نه وي حاجت اصلي ته ویل شي چې هغه شاید دې پر یې شوي که چې په دې باندې د ځون نه که نه مرګ او حرکات دې نه کنه زنده په دپا کوم اې دې کې دې پر دې شوی کنه بیا دغه مشغول ده په حاجت اصلي باندې او که هغه باندې باسته وو چې زنده حرکات په باندې فکوي اې دې باندې باسته خپل وو کنه دغه زیتای ته سره دی به دا فارغه ده به په دې زکو ترستا چې په دې شي قرضاوي ته باندې کله پیسې خوشتا سره په دې باندې قرضا دوه دا ټوله پیسې په شدریمی یا دا ټوله رمد یې کوم زمې چې په شدریمی د مرکزادو یا د ایشونه کنه چې تون سره سم داغه په شدریمی بیا دا کنه نصاب فارغ اند د حاجت اصلي نه دا مشغول د په حاجت اصلي بونه حاجت اصلي خو اته ویل شي کنه چې سړی بونه دی اټولا وی او مشغوله کنه اګه ته ویل شي کنه چې دغه د پردیو شوی کنه چې په دې باندې ځاب نه دی اټولا چاغه زون نه کنه په دې باندې حلقات د فکم کنه حقیقتا یا تقدیرا بلا مشغوله ده بلا فریغ نه ده یا ټول خو نه پښې درې می په قرضا شه هو نیم بل فرض نیم پښې درې می کنه دمرا قرضا د په دې باندې کنه چا قرضا پر کوي بدني من نصاب په شلوړ شي اوس به در پوت شي کنه نصاب مکمل نشي او کدا سه وه چې قرضه چې وي د کاټ کې قرضه لرې کې بیا به که نه ای تو سره نصاب پوت شي بیا دې بچات نصاب په تو زکوت سره ځکه چې دا که نه دا مشغوله نه ده بیا دا فارغه ده د حاجت اصلي نه بیا دا فارغه ده حاجت اصلي لکه نفقا کسا او جمعه کسا او کنه د استوګنې مکان کسا کنه دا غشینه چې نه وي به سای کنه ایته مرګ رسي سړی بیا ژوندی نشي پته کېدلا چې سړی سره کنه انا فکانې وي د سړی خطه جمعې نه وي دی کنه ا سکونت د سار پټولې زوی نه وي کنه دا رنګې چې د قرضې نه خلوص نه وي کنه دغه په مرګ باندې شمیر ده کنه چې په د باندې قرضې وي ځکه چې دا به نیول شي خبس کول به شي کیدول به شي کنه او د خبس دغه د انسان د پر کنه د کای د انسان د پر دغه یو مرګ کنه مرګ ده تقدیرن مرګ ده او دا وشو چې مراد دی پیر نه کنه هغه پیر مراد ده چې هغه د پر مطالب وی په بندګونه شي کنه بنده یې پسنه نه کړا شي آیا پیر د بندا ده یا د خای په کنه پیر ده خو پښتنه یې کنه بندا د نه کوله کا زکوت کسا کنه زکوت ولا پیرا دغه منع ده اې کنه یو د کوله زکوت د نه اصله تو سره نصاب شته هغه دنه ورې شي هغه که بد سا مل به درپسې کنه هغه دنه غوړي کنه اته سره د زمي جره مدو یا د شونه یا د کنه بکرې را مدو زکوت په تپ خپل لو بس کنه هغه بد سا دنه وخلي نه کې پتو باندې زکوت وکنه ای یو کولې یا یو کولې زکوت در باندې پوت دا او تو سره زنور دي هغه چې عامل روشي کنه تو زکوت د نه وخلی دی که تیر کو زکوت نه وخلی بیا د توره ملک نه پیرا د ثبت نه رسېږي بیا شاش کو زکوت نشته په شي کنه دا به شو ته په حاجت اصلي باندې کنه په تو باندې پیر دا و دا داسې پیر دا کنه چې دا پیر مرګای ده کنه دا به خامخا پرې کوي کنه بیا دا کنه مشغوله ده په حاجت اصلي باندې دا نصاب پیران شو امام دا په سوای مشه ونایبه او نایب د امام دا د بادشاه نایب دا په اموال د تجارت شه اته سره تجارت مول ده کنه حلادو کپړادو د ویدو کنه د دې کنه چې کیم خرڅېږي د ټوله تجارت مولي نه دي کنه اته سره داغه د خپتو باندې کا زکوتا ایو کولی یا دوی کولی یا درې کولی زکوت پتو په پتو ادنه یا سره کنه که هغه زکوت نن نو وبوسه او یې سو به وکړه کنه به دانې سات نه رسېږي ته ولکنه تجارت مول سات نه پته کېږي امام و خلیفه بی یسره دا ای حق تا کنه خوز من اموالهم صدقتن ادی دی مولینا زکوت نو خلا هو د خطسمان سے پواشه کنه خلافاتو شلش کی وساتا رولو اور اس کی پس مناسب فرق رولو دا به وای چې کنه کول به پیرا کېدو او د مولې چستنې سره به کنه عاملونه یې سوب کړو ارته به تلو چې چېرته به کنه مالدار وي ته به تو چې سوب چې سره وکي کنه تا پیسې روبوسا تا هزار روبوسا سر هزار روبوسا کنه سامان روبوسا چې سوب سره وکي چې په تو سم رزق کوت تا کنه لشکي لشکي کنه تغیر غلا وکنه حال کنه چې فساد وکنه غلې ملې جوړ شي وي کنه بیا به خلک نظر وکړي چې د سره پیسې شته د سړي سره د سره دولت تا کنه بیا غلې ملې تا کنه لشکي دراک پر جوړ شو هغه خلک سره خطر به پیدا شو لاش کنه چې کی مولې خلکو کنه چا سره مولینه وي ا مولینه به جواد سول خاط عثمان صاحب کنه به داغه او دفاع قائم کړه چې چا سره کنه د تجارت مولینه دي چا سره سره وي سپین زر وي کنه هنا د عامل زکوت نو خلیمی زکوت نو خلی خپل زور سره حساب کوي سا په خپل کېر شي پټ کی زور سره حساب کا چې سمره زکوت تر باندې کنه زکوت تو بوسا چې ته په مول دولت باندې څه خبرې شي نه اسوي مې زکوت هغه نه منه زکو ته اوس راکنه دغه نفس کو چې دا به بادشاه وخلی ځکه چې شریعت وړي خو دغه به بادشاه وکړي ا زکو ته صاحب بادشاه حکومت وخلی فکرې شو کنه اته هو اموال باطنی دي چې کیمه کنه د کفدی کنه شو مول دا یا فکرې شو مول دا کنه هغه اموال باطنی دي خو اجماع په دې باندې چې هغه به بادشاه نه وخلی او په دې بنکې شي پیسې دي هغه مالې به تنې دي په دې بنکې بنکې شي خلک غاټه غاټه پیسې دي کنه په کورړای پیسې دي هغه نه زکوت کټ کوي هغه د فیصله چلېږي کنه نظام زکات ولا په دې مسله باندې کنه پاکستان شي اختلاف پیدا شو چې دا د بنکې شي چې کوم پیسې خلک پرته دي حکومت په خپل مخاورسي او په کول د خپل تاریخ مقرره ده کنه ایسو به سره کو زکوت پر کټ کېږي نه کټ کېږي په دې باندې علمون اختلاف شو چې دا ویل د حکومت وخلی دا خو اموال باطنیه دی اموال باطنیه زکوت هو کنه خپل ملکون به په خپل حق وبوسی کنه په دا خو اسنه اجماع ولیدو دا خو د بدخا د لوس نه وتل د زکوت ای سوي مې د وخلی دی شهر مې او د وخلی کنه د یو زمي ډیر مې چې تمیم پښ د وخلی خدا خو اموال باطنیه دی مفتی محمود صاحب په دې کې موقف باندې ویلوړو چې کنه حکومت ته اجازه حق نشته چې دغه بنکې شي پیسې چې کیمه پرتې دي چې دا حکومت د کوتخري د حماله بطنیه نه دي او بل دا نقطه پېښ کړی وای چې کنه اذا كنت پر خنیات ضروری ده نیات پاکې کنه زکوتی او سره کنه او په داسې خنیات نشته هغه چې سال لوړ خبره نه وي د پیسې چشتان په بنک شي پیسې دي بنک سره خپل غي سب کړی د حکومت سره مرشي سب سره کړی وازکوت نه کاټ کو اته پاتل نه کېږي چې موږ زکوت کښو ده نیات نشته پشه او د زنا لمون راوځ کچې نه د زکوت یو چې خلی د زکوت کېږي او د زکنه حق سره بچا په دې باندې ډېر کشمکش شي شو ډېر بختنه په نوښلو کنه کنه چا چا دار و مفتی رحمت صاحب دې تکي صاحب دار دې کچې د زکوت وخصله شي کنه هغه دا مو کو پیټ کړو چې اصلا خو یې کتن خدا دې بچا حق ته کمال ظاهری دي کمال باطنی دي د بشاحت ته ابه زکوت یو سلو د خصمان سے پوښه کنه دا غا دې کنه مصلحت ته پرا دا مال باطنیه زکوت مالکونه ته حواله شو چې د تاسو په خپل او بوسي تا کنه دا خو یې سم مال باطنین دی سو دا به دیار وته په بنګ شه پراته دي اته سره نه دي ا بسالو سره ولې کنه نه دا اموال باطنین نه شو اموال ظاهره نه شو د بسا په قبضه شي دي کنه پینکینا او پوت شو اصل خو اصل خو اکا دی وو ا س ع ر ي د و ج ن ا ملكوري ت ح و ل ش و ك ن ا او په تو فنيات له خبره دا غنښت په شي کې کنه په دې مسله لګیا و مفتي صاحب چې وفات شو کنه او انیت ور خبره نیت هو یو چې دوی کنه د قانون ارویدل دا چې پاکستان شه دا قانون شته چې کنه په بینک سره پیسې پرې دی به زکوت نه وخلی او دای بیا په خپل خیر بینک ته پیسې وری کنه نه دا ټول خبره ته دوه غوړه کښې شو چې مو پیسې نه دا زکوت به کټ کیږي چې یو رې د دفنه خبر ده کنه چې په بیم شي پیسې کښې دی او کنه کول په تیر شي به حکومت دا کول نشته چې حکومت به کوته نه کټ کوي کنه به چا مجبور کړه خو نه کنه خو په خپل اختیار باندې بیا د پیسې وری کنه و په بیم شي پیسې دی به کولا په تیر شي کو نه مخه مخه ربو سینا و دا خبره تسلیم کړی دی دا کتاب دای کنه هغه چې چمتو دا چې زکوت او ربو سیکن یا تی کړه دیتا چې پیسې عادي کړ دی فإن الملاك نوابه ده ملكون كان هيبون بس شادي دا یو بنیادی حاجت ته د انسان بهر د سکنانه د انسان کنه زندگی ناممکنه لیدل شي چې کنه سړی د خاصه په کنه په بیدی بلا باندې په ډیری سره بال بچاوي کنه اے کنه سکه چا یا پیخ کنه کیر مری نه وي سکنه خو به خامه خو یا به پکاتی وي یا به پګانه وي یا به پکریاوي کنه یا به پیاراوي چا کنه په شګړه به چاور کړی وي دې بهر خو زندگی ناممکنه ده یا به تبدیل کړی وي کنه دغه بنی یوسف کوي شاه چې د توه کیر ده په دې کې شي پندېږي دا خو شپېر وتله کړي پی قیمت لري د مځکه شپېر وتله کې قیمت لري یو دوی وسه مځکه دې کنه لوند کړی دو به د کمرې په شي جوړ دي کنه کوکر ته په چوله ده دا دی ولې دی د خاص دی لور قیمت لري کنه دا به نه سبب کې چې د مځکه قیمت کې د کېره ودار کنه ای بلډینګ قیمت ولګوي کو زکوت نه وبوسه کنه دا په بنیادی حاجت چې کنه په باندې مشغوله ده وليس في دور سكنه نشتا فكير دي اسوك نش زكوت نشتا دا مشهور ده په حاجت تصدیب باندې په دې سره کله ځون نه کنه حرکت د فکوي مراد اذا مالکان نصابن مراد یې نصاب نه هغه نصاب د چابه فارغ وي د حاجت اصلي نه چې په سره په کنه سره د ځون حقیقت نه کنه حرکت د فکوي یا تقدیرن کنه حرکت مزور کو باندې بچوي خو کچېرې کېرینه دواوي درې وي په یو شي سېږي که نه په یو شي سېږي نه اس لیک پرتا یې په کریا ورکړه ده د هغه که نه مشهور ده په حاجت اصلي باندې حاجت اصلي وایي مشهور ده چې کوم دای په شي سېږي هغه شاه زنه خو ستر کې نه وي که نه یره لاس لاس یوه لاس یوسته یوسته کنه حل کنه کیر لون دی کنه وای ته یو ود د سړی په کنه پنځه بال بچی دوی درې کمرې کنه آی کفي کېږي دا و د زناوره هم ابا کی کړه و یو کړه کېر داسې کنه خالي پرېتا قیمت لري ډوګه قیمت لري یو هم کنه بلډینګه قیمت لري اخوند په مشهور په حاجت تسلی بونه دارنګ وسیاب البدن جمعې د بدن کسه په دې څه کوت نشته ځکه چې سیاب وکنه بدن ولا جمعه په دې سره د ګرمۍ نه سردۍ نه ځون بچ کوي لا نه غسه نشي کېدله دا به ټولې په حجر تسلیم باندې دا به نه قیمت کوي که نه چې به خو دې مره کپړې دي قیمت یې ولګوه کول په تر شوه د زکوتو نه بس زکوت نشته خو دې نه به هغه سیاب مراد وي هغه سیاب مشهور دي په حجر تسلیم باندې که نه چې ادا یې استعمالوي او د استعمال ضرورت ته پېښ کېږي که نه او که ډېرې وي هدا د استعمال نه کنه اګه ته د حاجت نه پېښېدلو کنه خو یې سملوي یا نه سملوي خو جات نه ته پښړي کنه ا درې جوړه کپړې دي چې کنه اته ضرورت ته درې جوړه کپړې نو دې مزیره ولوي چې سای مزیره ته سې کنه کله سره ورې کله لوینه کې کله بل کې ته حالم خاتم شو غسره ا سیاب المهنت او یو دې کنه عام استعمال ولدي کنه چې مزیره نه کنه زون فریا کې کنه بیا کنه کپړې بدلې کې وغندې کنه جماعت ته پسې بزرګ ته پسې او یو شي قیمتي ونه یا شوستاونه کپړې وي یدو کنه مکارو شي جمعې ورځ شي کنه یا چې تا کنه یور د سوي درې مې کنه بیا کپړې بدلې کې کنه حال شي پنا قیمتي ونه وی اره ونه وی کنه دا درې جوړه کپړې ضرورت تا بدلې راځي تای خو کنه یې ضرورت خو نشته نه هغه نه دي مشغوله په حاجت تسلیم باندې کنه نروي کښ دوي درې جوړې کنه دا بل دا ضرورت او دا باقي ضرورت نه ده کپڑا شولا او کنه درنګ سکنا شولا او درنګ کنه هغه د خروق شکولا غلا شولا چې تو ته یې شو ځونا کسا یا غنم کسا کنه چې غړي کسا چا چې نه کنه چې ته خورج شي په دې کول شي کنه دا ټول حاجت اصلي ده دا به نه قیمت کوي کنه چې د قیمت ولا کوي کنه چې او دمر پیسې کېږي کنه رجب پر پر پیرا شو کنه او زه به قیمت زکوت پر وبوسم دا مشهور دی په حاجت اصلي باندې د سورلۍ د پر الات بدل شول اسو مشنري دي کنه چې کله د مشنري ایجاد نه وشولې به کله په سورلۍ باندې په دواب باندې سورلۍ کې ده کنه اوس به به کچره به وي شون به وي دا کنه باندې به خلک مزره کړي کنه حکیمتي شاید قیمت لري اوس په قیمت لري کچره قیمت لري کنه ایشه قیمت لري اسورلۍ د پر کنه ابه نه یوسو به کنه خو چې کیمه چې کیم توه ته ضرورت کنه چې په دا باندې خو سورلۍ کړه دفتر ته به کنه په کچره تل اوس یې ته لیکنه اس خو سایکلینا دی یا کنه چا تاسو کې سایکل ضرورت تا چا تاسو کوټر ضرورت تا اس وخت ا چې بیا کنه ضرورت ایجاد کی ما هه کنه دا ټیر چې سم کا مشوري خلک یې ویسله دا د ضرورت وروي سره ابو دي ډیر ضرورت شولا به انتظار ابو دي ته شول خو دې مر بل دا مری وکنه و اټول ډیر سخت ضرورت شو کنه وخت خلک ډیر مشغوله ده کنه د هر انسان مصرفیات کاروباري نه ډیر دي کنه او وخت سره کام ده اټه مې سره کام ده کنه پاکټ کام ټیم شي اټول مصرفیات نشي پیرا کوله کنه اې دې وجه نه کنه مجبور شو کنه انسان مجبور شو چې دا تیز کنه حالات یې پیدا کړ سایکل یې جوړ کړ کنه چې زر کې دفتر ته پسو یا د کون ته پسو یا پن کې اټو ته پس بیا په دې را پس کوټر شو پښې بیا موټر دا پښې کنه دا ټول دې کنه ضرورت تقاضا وه چاته سکوټر ضرورت وی کنه پس کله بده کور نه کی چاته موټر ضرورت پس کوټر پس کوټر بده کور نه کیږي کنه په دې زکوت نشته وعبید الخدمت مریون د خدمت نه مخې به مریون اوی کنه خرڅېدل به په پیسې باندې کنه یعنی کړی دې پر کنه اچا خدمتی نه ډېر وي د کېر چالي یې ډېر وي کنه به دې پر دې کنه مریون ضرورت په مریای به په پیسې باندې وکړو په لا زره په شل زره به کنه کولې په تیرې په دې څه به زکوت نشته دا هو تکنه خپل خدمتی نه په کې چاره باندې کې وصلاح الاستعمال وصلات استعمال ولا ا مسلمون کنه توسل رسا ا کافر دې پر ازکه چې مل کنه کافر مې دشمن دي د حاصل کلا کلا کنه جنگ جهاد جوړ شي کنه مسلمون به کنه بیا په وصلا باندې دې سنت دفاع کو کنه او وصلا چې استعمالوي کنه خپل استعمالوي قیمتي وصلا د چا سره کوشن کوپتا چا سره ځکه دې کنه هغه ضرورت ته ودا کول چې په تیر شي دا به نه سبب کنه په دې زکوت نشته لانها مشغوله بالحاجه الاصليه ځکه چې دا شي نه مشغول دي په حاجت اصلي باندې کیر کسا کپڑا کسا کنه دا باقي شي نه اساس المنازل و دواب رکوب هغه لشي کودي چې اګر سکه سای خروق ته محتاج ده چوک ته محتاج ده کنه پرته په محتاج ده دا حاجت اصلي ده یا دې کنه اسورلې ولا چې حاجت اصلي نه په کنه مراد هغه شي نه دی چې پابو دې په خپل دغه ضرورت پیرا کیږي ا پیسې نه مراد دې حاجت اصلي هغه شي نه دی چې پکې مې شی باندې د تو حاجت پیرا کیږي لکه کېر دې شو کسا یا کپڑا دې کسا یا کنه سامان دې کسا کنه وسلا دې کسا کنه دغه مسعود دی په حاجت اصلي باندې دا نه مراد دی او په دې باندې حاجت اصلي د فقیر دی کنه او کچېره پیسې وې ا ت و سره پیسې دي که خو کېر د نشته په پردي کې شي پنډېږي په کریب کې شي پنډېږي ا ت و کاتې کې د پر پیسې شي دي که نه یا ته کنه غلې د پر پیسې کې چې په دا باندې به زغه علاقه کنه خپل مې زکه نشته په دې به زړه کا په دې به زغه علاقه کنه او کول پر تیر شو کنه فاحې دې نه پنه کړه کنه او یې دې کې ټول دې پر دا سودګری نه پوهندې کې کنه به دا کا پیسې حاجت تسلیدا وکنه په دې پیسې به زکوت وي هدې مولوي کې چې نه په دې پیسې څه زکوت شته هغه ته سیدا غشي نه دي کنه دا کیر کسا په خپل کیر قیمت لري کنه دا به نه قیمت کوي کنه کپڑے کسا په خپل دې کیر کیر سامان کسا کنه سورلې ولا کنه سورلې سکوټر دې دا ته سوالي په باندې کې یا کنه سایکل دې دا یا دې موټر دا دا به نسبت د قیمت نه لري کنه لاس لکه پنځه لاس لکه په قیمت لري دا کنه قیمت په لکه زکوت مې نه وبس ځکه چې دا مشله پاتې تصلیبونه کنه او که پیسې وې سره نغدې پیسې دي شوې دغه دې پر یا پکړه دنده کنه چې معلوم شو چې حاجی نه است ته سره پیسې پرته دي او ته غنمه تا ټولي یا جوړه تا ټولي یا چای په خېتا یا ګوړه تا کنه او کول په تیر شو ته په ونه کړه کنه بیا دا کنه حاجت اصلي نه ځکه چې کاتو مې دې ته محتاج خو شای به پکړه وکړه چې پیسې سره سبه ته پکنه کول په تیر شو په سات په کول شاوی دی کول په لم شادي کنه دا نه مشغوله په حاجت تسلیم باندې کنه یشي به دی حاجت تسلیم پر خو یادې په پیرانو کو د کول شو حاجت تسلیم نه پرولو نه پاشه به زکو ته بو سه کنه کا کېر دې پر یشي بیا کا واده دې پر یشي بیا کا د حج دې پر یشي کنه او کول پر شي زکوت به دې نه بو سه البته چې خپل هغه نه ا د حاجت شای په باندې وکه دا وته زکوت نشه پشه ابه نری سبب ټیک ټو کنه دا خبره چې کنه بیا کنه آ کېرو چې پښتې یې سېږي نه آ کپڑے چې هغه کنه په درې جوړ نه سوي تای دي هغه چې تسلیم باندې نه مشهوره یا نن سمو د اساس المنازل ته وګوره چې په کېر شه ځای شي نه خلک سره پیسې دي ته شوي دي کنه او سمره د خدای سامان نه کنه هغه تو کنه بشتارې کسا چې ته په باندې پټېږي کنه یا د وړو بال بچې دې پر کړې دي یا ول ما دې پر را کړې دي کنه دې نه ملوا یتای کنه بخسند کې نه ولا ډاک وی کنه په دې نوم دې شي کچ دا به کنه چې مریږي او په کول شي کنه کا په تو باندې په ټاک کې ته ولمر چې خو یو یا دوا په ټاک مشي کنه لاس ولمنی چې ته په کول شي په تو په ټاک نرسي ته لاس بشتري وته جوړې دي اکتر کمباله دي وته یو شي دي کنه قیمتي کمباله دي قیمتي کا کنه بشتري دي بیا په دې زکوت شته او کنه شته قیمتي سامان ده په دې زکوت نشته وليست بناميه ايضا دا ناميه نه ده هرنګ کنه یا هم مشهود په حاجت اصلي باندې په خپل استعمالېږي او که استعمالېږي نه د حاجت نه بهر دي کنه بیا ناميه نه دي کنه اذا مالي مشلات اذا ملکان صابن او چې ملک وي د نصاب چې اب فارغ وي د حاجت اصلي نه و نصاب بناميه وي ان صاحب به نامي وي کنه چې ابه ډېرې شي تیږي کنه کنه دا څنګه حساب په چا د زکوت په غا سرتي بالکل د زکوت یو یاد اصله ده بالکل کنه چې هغه فلتو شای کنه یا ته بالکل پټول شي کنه زکوت به سات چې کنه سار باندې یې نه خوري کنه په غا زکوت مقرر شو دا کنه خو چې په انصاف سره یې سو به ته ولګي کنه دا غنمینه دي ي ش ك س ا غ و ي مشران ن ج ي ر ي تولد ت ن س و ل د غ ن م ا د و او درنګ سمنیت پیسې سره دي تو سره سپین زر دي یا نه سبونو ټینه دي کنه پیسې دي کنه دغه ډېرې دي ځکه چې تو سره لاک روپۍ دي یا په دې روپۍ دي کنه چې په دې باندې کاروبار شریک کنه کاروبار په شریک کنه د چکول تیرې دي کنه به پیرا کنه سلا سوتو درې پی ګاټه خو به کړی وی کنه سمنیت په دې کې شانه مشته په دې نور شي نه مار سي کنه په اسامت سره اسامت منس په بيديا باندې سره ول چې کنه خار کې ته نه ورو دې کنه بيديا باندې څنګه ته وبو سي کنه شپند ته نه ولا وی کنه يخ پري کنه وبو سي کنه ټول کول یا اکثر کول په بيديا باندې په ځنګل شي کنه خروج پکې په دې خرچا نه کیږي کنه او پاشه کنه پغه آرام شي اندا وی کنه هغه په باندې سره یې کنه ولا بلوبې کنه ډېرول کوه په نره ټوله دنیا په شی شي کنه نمار سی په شی کچ په نیت تجارت باندې وي اعداد د تجارت ته چې تجارت پر ته یوري کنه بیا په هغه شان نمار سی ا تجارت پر ته په دوه نه منده یو حلقتن ا تجارت پر دی خدای په دوه تجارت پر دی هغه سره اوس پینځار دی سره اوس پینځار خدای په کده تجارت پر په دی کنه بلې فائدې پر نشته یو کډی کا زار دی سره درې کنه کنه او ته وژه شولې کنه یا سخت سره شولې کنه په دې شمار نه کړي په دې زارې په کډی کې باندې کنه هرولې تندې مرشه کنه خدا به تو کنه باچ نو کو کنه په خپل دې کنه د خروق شکر پیدا نشو خپل شوق پیدا نشو وخت کنه کبي مور شي سار د خورې کنه پیدا نه درکوي کنه کا سلو ور مده شو کنه دا خطه کمبالان چې په شپټ شي کنه پیدا نه درکوي کنه نه څه پرېږدو نه خطه جماعت ایسه شای نه ده نه کېر ده نه یېر ده که نه که نه خو دغه پیدا دو باندې رسه چې که نه دا خرڅ که دا زار په دې باندې تکیرا کړه شي په دې مزکا کړه شي په دې دورا کړه شي په دې کپڑا کړه شي کنه دا قدرتي سي کادو سره اوس پیندر دا په دوی ځکه غاډه پر دی اے تجارت ته پرفای په پیدو کړی دی بل شي پیدا پر نه دی تی چې سره پر جوړوي کنه کته غاڼه ولا جوړه کړه شي تا کانټي دی وکړه پنکای دی پنکای دی کنه دا دی پیسې دی کنه او کتو که نشي ونه جوړ کړ ګلسینا په لید ونه جوړ کړ سره دې کنه وکاره مکاره شتا کنه یا سره به خلک سره سره دې وکاره یې کنه ول مړې ته پرا سره دې چې دې کنه ګلسینا دې کنه تاشینا دې تکاوله جوړې ودا پیسې دې کنه دا تجارت پر خای پیدا کړی کنه او یا به وی کنه هغه تجارت پر په اعداد دی ابسره بندان به تو به کنه تجارت جوړ کړی وي تو به تجارت پر ته جوړ کړی وي کنه د تو په نیت باندې شای تجارت پر جوړېږي که نه هغه ټول د دنیا شی تو په نیت که نه د سیم برابري به د کنې شي چې سامان ده که کپړا دو که غلا دو که سود دي که سود دي که نه که نه دا خلک تجارت پر کړی دي که نه دا یې کوی و خرڅوي یې کوی و خرڅوي یې که نه په دې باندې دا یا پیسې ډېروي که نه چې کیوې پیسې په شی باندې ا پیسې په باندې ډېروي که نه دا ټول تجارت سامان ده په دې به زور شي که نه نه که نه نمار سی په دوی شی بونه یا نما سبب ده کنه اسامت چې د کست سودې بونه په کست نسل بونه کنه مول په بدیا بونه سره وي په داسې اسامت ته او په داسې کنه چې دا نمیش د مول نمیش بیا او یار سی کنه نمار شي په نره شي شي کنه په نیت تجارت سره چې ته تو تجارت نیت کړی چې دا زه خرڅوم په دې نیت کې کنه چې دا زه خرڅوم کنه بیا په دې شا کنه ډېرواله کېدل شي چې دا ډېر شي خاصې کته به ګاټه پښه وکړي کنه بیا تجارت ته پر دوانه مړه دي کنه یا به حل کتن وی لکه سره تینه اته کتن یاد کې کنه کنه اته بیا ته شو ده کنه او یا به په نیت عاب سره کنه ا تجارت ته پر ګرځي اسره د سینه علاوه اسره ویره وسپینه علاوه نه چې سمره شي دي اته په نیت په تجارت ته پر جوړیږي کنه هغه دا کنه عروض دي دا سامان غلا کپڑا کنه دوی کسه سپلې کسه سره کنه او یا د کنه مزکه دی مزکه ته جرات پر کېدل شي کنه خلک مزکه کو خرڅوي کنه کو خرڅوي دا تجارت مونږ ده کرینا کنه کو خرڅوي کنه پلاټینا کو خرڅوي دا تجارت کنه ګاډي کنه کو خرڅوي کنه تجارت ته پر کنه بلکې زناور ته جرات پر کېدل شي کنه هوی مشرکا او زمي مشرکا او خرڅوي کنه دا ي س م ت ن ش ا ب ش هو د ب ل ا وجهتا پش نه مولت يرد لكنا دا وجهتا پش ها نه پکې مشي یې کنه چې تجارت په نیت سوی دا نامی ده یا سره سپیندر وي یا اکای مقام دی دا غا نامی دی او یا کی مول ده کنه چې پاشه سمت وي دا غا نامی دی کنه او چې سمت نیوی پشه و د ر ن ګ تجارت نیات نیوی پشه کنه به دا مول لا خدا نامی نه ده مول به وی دولت به وی خدا نامی نه ده اته لاس وته کیری ردی پشار شه کنه او دې دې پر راته تي خرڅوي دا کنه په دوی دا شي شي کنه نه ته پښې یې سره لګ لیک پرته دی یا کنه پکریا خلک ته ور کوي کنه پک خلکریا په نه ګټه کنه کنه اې دې کې خپل قیمت یو کنه کیر کله خلک دې قیمت لري کنه په دې زکوت نشتا اگر کا په نصاب نه پیسې وړي کنه کنه ځکه چې دا نصاب نامین ده دا ډېرې شي نه دا زیاتې شي نه دا کړه کنه ځکه چې خو نه زنه ورده چې سبق په شروع شي کنه او نه تجارت مول دا کنه خاصوي په نیت نه کړه کنه دا هغه پرې تا کنه خاصوي نه خاصو کې په نیت کړه نه پلور ته پته یې کنه کړه دا خو زون دې پر دې کړه دا کنه لاس کې نه وته کې نه دا وی کنه کنه مارکیټ دا سبت مارکیټ دا کنه یو یو د کون کړه یلاس لا 15 لا کړی په قیمت پرې په دې ځکوت نشته په دې کونه په کنه قیمت پر اګباشه ځکه چې په داسې دا مال نامي نه ده خو نه کنه اسمت څه پشه او نه تجارت نیات څه پشه نه سره اس پنځار دي اسه په پیسه کنه زکو ته سی په مال نامي شه او نه ما اسباب دوا دي چې آ کنه سوم دا په کنه په سامي کنه سایما مرشه اسمت او یا نیات تجارت چې تجارت پنځه تکړه وی کنه چې دا نه پشه کنه به د ارباب دولت ته وي ته پښه زکوت نشته پښه کنه که ته مینه سو ډیر ګرون دی کنه په زر زر کنه په دوا دوا سره باندې یو کنه هارټ کې توپ کېږي ته سره وای کته فنا دو کنه اې دې څه زری سرویس لري کې تبینه تو سره پرته دی کنه او تی کنه دې کې ته به اهلا یې کنه تعلیم یې په خپل ته ته محتاج یې کنه بدا مشوره دی په حاجت اصلي بون چې ته محتاج وې کول په تیر شي دا به نه قیمت پنه لګوي ځکه چې دا مشوره په حاجت اصلي بون دی دا فرع نه دی له اهل د خپل اهل دی پوره کنه لکه فکر وته کې څه کنه اهل یې سکتا او څنګه ته محتاج ده چې یا هو تدریس کو د ملو د ملو یې تدریس کو دا کنه کتبی نه کنه په دې مطلق او په دې طالبون ته سبق وی کنه دا کتاب وی ا کتاب وی ا کتاب وی کنه کنه به چې مطلق کو ته په سبق نو ته وی به سبق څنګه وی کنه دا که تیمینه به بینه قیمت کېږي ځکه چې تدریس په شکو په دې شي دغه به د یو حاجت شو او یا یو د کوي علم حاصلوي ولا کتبینه سبق یو د کوي که نه چې دا کتب نیوي سره به یې د کولی چانه کو یا دی مصنف ته لیکل کو که نه ولې هو کتبیره د چاپ ولا نه وي په ګوته به کتبیره لیکلي وي کنه چې کچې په یو شي غاټه دا څه کتی چې بلن صاحب سره وخدي چې اپ سره به ته کوچ دا نو څنګه غلطه دوزه کچې کنه په یو شاده ته په شاده ته غلطه دوی وانه څو کې پیسې لان شي کړل دوی ته نو څه سره سره وی کنه نه ا بنی سه بری هغه د فکر ته بنا ا حدیث کې ته بنا ا تفسیر کې ته بنا چې دا دین کې ته بنا بل شي کنه او حاجت هغه ده کنه چې یا تدریس پشه کې یا ویډیو د کوي یا څه کوم تصحیح نه کې کنه صحیح ده چې تصحیح ولا یو نسخه پیدا کنه چې وانه سره سره یې بس کنه چې په دې نه زیاتای وي سره وي کنه ایت حاجت به رښتا ها بیا مشغولند په حاجت تصحیح باندې هو داسې کای درګو چې اهل د پر خپل اهل پوس اعتراف مې کړل دا شریکین اعتراف مې کړل دا چې له اهل حت حضرت نشته اې دې نه خدامه لې مېږي کچې اهل یې نو اې دې کتبه لوري ملو د ځای او میو کتبین و ته پوتې دي او دا دغه تدریس نشه پښه کوي ځکه چې امید دا یاشت عملو دا خو تدریس نه پښه کو تدریس نشته خپ دې نشته کنه تصفیات نو کو دا څه پرته دي کنه ګردینه وایي کنه بیا دا خو مې چې په دبو د سقوط ساده کې ځکه چې دای اهل نه ده نه په چار چې دا ټکه لري کله اهل اکر هدي مل اعتراض کړه په چې دا ټکه لري کنه دا نقصان پیدا کوي کنه اذن هو په طریقه د مفهوم سره معلومیږي چې کچره اهل یې نه و به پابند زکوت صاف د په خپل اهل پر ذکر زکوت پابند نشته پابند زکوت نشته چې اهل یې نه وي داسې ته پوتې کنه ځکه چې نامي نه دي ټیک تو کنه مشغوله به نه په حاجت تسلیم باندې آټه کنه څه پښه کنه خو دغه نصاب نه مين دا ځکه چې خو نه زنور دي چې سایما پښکه سمت پښو شي کنه او نه تجارت مول چې خرڅوي یې کنه دا څه پلونه میروسه ته پوت شو دا دا د کوت نشه پښه البته به دې کا پیدا کو کنه دا قاعده د اهل هاته قاعده چې یو ملو ده کې دې بنا سره دي وته محتاج ده یو د کول ونه کو یا تدریس پښه کو یا کنه تصفیه پښه کو کنه او هغه یې کنه لاسه پیندل سره دې کې دې بنا دي و ا فريق د حاجت تسلينا اگر کنه مين دا کنه و فريق د حاجت تسلينا زکوت و خسلان زکوت و تحرم دا ادي کبه دا ټکا پدې کچله الها کنه و دا کا پیدا نه لري کنه خو دا خبره کنه بوند زنا یې سن خطو کېړي کنه چې ملوي کې ملسره کتو به واسکره دا اهل حضره ده کنه او دا د کنه حاجت تسلیده د کوتا و خلیندر خو سکه کنه حاجت حاجت ورته چې پړو کوي کنه تدریس په شکو چې تدریس نه په شکو کنه ش عالم دی چې تدریس په شکو کنه دا فرغه د حاجت اصلي نه یا یو د کویل نه په شکو یا تدریس نه په شکو کنه او ځنه خو کنه دا څه کتبی نه وکړي چې کنه لوړ ضرورت شته نه چې کنه دا څه پرتی وی کنه کول په تیر شي ول ول ول خلی کنه حاجت یې دی کنه چې ته کنه په کول شي وخلې کنه یا مسرات پیښې کنه به خلک دا مسرات پیښې کوسه کنه هغه کته نه پښتنه کو یا کنه طالبان ته سبق پښې وی کنه بدا حاجت تا چې بالکل داسې پروتو وی کنه او کو تیر شي دا کتاب تر وخره نه بدا خو مشغولان دي په حاجت تسلیم بونه دا دې مشغوله کنه زکوت و خستل به تا ناجایز دي کنه یې ملوت چې کتبینه سرابي او په کاری نه راځي کنه اته به زکوت څه صاحب نو خلی کنه چې نصاب تر رسېږي وعلات المختلفين او درنګ سامان دې کسب دورې مختلف منه کسب دور ته ویل شي دا کسب دور چې د رزي ګټي کنه په دې کسبه باندې ترکون دا زرګار دا پښتا کلول دا کنه مستری دا کنه د خدای کسبی نه دی کنه اته سره قیمتي قیمتي کنه سامان دا ترشد به سره کنه سټي به سره کنه پلکی نه دی جبلی نه دی کنه هیڅ به ټول د بجلی سامان د دارې مری کسه کنه په زرا دې درې په قیمت لري کنه کول په تیر شي په دې زکوت نشته ځکه چې دا مشهور دی په حاجت تسلیم نه په دې خدای رضی وته ګټي کنه دا د لوستي و دا د پښې دي کنه چې دا نه به د کسب نشي کړله او بل دا چې نامیان دي کنه تجارت ته پرونه دي کنه نه سایمات چې سمات په شروع شي او نه تجارت مول د چې تجارت ته پر کړی دي کنه په دې باندې پیسې په دې باندې خو رزي ګټي خرڅوي خو نه البته خدا حالات مختلفین دوانه مرادي په دې کې سامان بو دای شي جوړوي کنه زنه داسې وی کنه چې هغه په مصنوع شي اثر جواب ته که په مصنوع اثر نه جواب ته اذن په مصنوع شي اثر نه وي جواب ته د شي په ختم شي لکه د بي دا کنه ختم ملي ختم به په سبيله باندې ملي کنه په صرف به باندې ملي کنه اسبينا په ختم شي اثر په په ختم شي کنه ا په ډېر مډري په ختم شي کنه دا سبينا در کړی دی یا کنه صرف یې شي دی کنه پیسې په دې په شباب دی کول په تیر شو په دې کو څه کنه په دې په سبيله و دغه شي دا لا مشهوره دی په حاجت اصلي باندې دا سبین و دا سرپ و دا پډر چې کیمه خاطر باندې میزي دا د رزي دو کنه په دې خدای ځون ته رزي باندې ګټي کنه او چې کنه ویم ا کپڑے باندې میزي به دار پته کیږي نه ا دې کسر کار ترسه و سټي ونه کې ځان نو کنه نو ور پته کیږي دا کنه هلو کا شي ختم شي او په مسنو شي کنه اثر نه پته کیږي سبین خو ختم شو خالي کپڑے نه خیره لري کړو کنه صرف ختم کپڑے نه خالي خیره لري کړو دا هغه ختم شوی دی کنه ا ت ي رنگ د بايدا د سير دا نسوري دا او شين دا پلکای دا پلکای دا کنه واغه ډبي کې ماتي دی یو کنه په سلسله په پنځه پیسه وری پیج د بایر کړه دا و دا د رزي خو دو په دې باندې رزي ګټي کنه کپڑے ته چې ور کو هغه رنگ ختم کړي خو کپ رنگ په کپڑا پر شاخ وي یری اثر یې په مسنوح جواب وی کنه بیا په دا کا شای چې سامان ور پورته دا کول په تیر زکوت صاحب شکل صاحب زکوت صاحب ا دې کې رنگ سر په دې رنگې شو زکوت صاحب ځکه چې دا تجارت فائدہ دا دا هي خرڅوي دی کنه رنگ سوز چې د دې ګټي په دې رنگ ګټي کنه د رنگ د تجارت سره کنه دا خرڅوي په دې باندې پیسې ګټي کنه او د بي کنه هغه د سپین خرڅوي نه هغه چې پیسې ګټي ا د جمعې په سپینولې کې چې جمعې سپینه ده جمعې هي نه خیره لري کنه کنه سبين پاتې له شاخ نه وي چې سبين یې لري کنه چاته ورل دا ابل خو د رنگ نه ووري چې موته د کپڑے ته رنگ ورته لوګ کنه اته سیرنګ ته ور کړه ته جوړنګ ته ور کړه تیرنګ ته ور کنه